اهلا ستقوا ربکم ان زلزلۃ الساعه شیء عظیم په ترتیب نزول کې دا 103 نمبر سورته ده پس د سورته نور نه نازل شوه مخکې سره را بداده مخکې نفي د شرک په تصرف وا دلته نفي د شرک فعلی دا یا الته کې نفي د شرک اعتقادي نو دې صورت کې نفي د شرک فعلی یا هغه صورت کې تخویب بلا عذاب العظیم شلوی عذاب دی سلور مسئلے تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله نذور العباد یا نیازات الله نیازات العباد امهات د صورت داوا به ذکر کوي په دوا آیاتونو کې توحید مسله به په پنځو کې دلایل عقلی به په آیاتونو کې نقلی دلیل به د واقع د ابراهیم علیه السلام درېما خبره بیا و زجرونه دي سلورما خبره درې عقلي دلیلونه دي او پنځما خبره تخویف اخروی تفصیلا او بشارت ده بسم الله الرحمن الرحیم امام غزنوی وای دا عجایب د دې صورت نه ده ده انها نزلت ليلا ونهارا صد شپې راغله صد ورځې سفر او حضر سپ نبی باندې په سفر کې نازل شوه نو سپ حضر کې مکی او مدنیات سمکی دینو سمدنی اے دا تمام دنیا خلقو در اب نو یری گئی یقینا زلزلہ دا قیامت یو شید لوی دا یو دا علامات دا قیامت نه دی چې راضی با مخ کې دا قیامت نه امام قرطبی وای یوم ترونها تزهل کل مرضعات عما ارزعت په دا ورځ باندې یینی بتا چې غافل کیږي به هر تی ور کون کې مور دا هغه بچی نه چې دا ورلته ور کوي یو مرزعه دا یو مرزعتون دا مرزع من لها ولد ترزعه مرزه هغه ته ویل شي چې بچی شته چې ته ور کوي لکه مثال په تور په دغه سات کې نه ورکه خو بچیشته ده او دا خپل بچی را تی مسله هم شته ده یعنی په سینو کې شودام شته ده دته مرزه وای مرزه اتواګه ته ویلې شي چې دا بل فعل د خپل بچی ته تا چولې او د بچی په خله کې ته شان ربانی ته ګوره قانون دا دی چې د خپل بچی را د دا ته ورکی او دا ته روي په دا وخت کې دا مور د دینا نه غافل کیږي وير ما شوم تیس کی ها مگر دیو ډیر عظیم شان کار کرا شنو هغه بیلا دا خلای کله چې دا زلزلہ رااله نو هر تی ورکون کې مور بخپل بچی نه غافل شي بیا بچي بچي نه یوم ترونها تزهل کل مرضعه کچرته بچي وي امید وي نو هغه بزیږي دلې وي شدت ته اشاره ده او سختۍ ته اشاره ده ومن الناس من یجادل فی الله بعض د خلکونه هغه څوک دي چې جګړه کوي په بار د الله کې بيد علم او تابعداري کوي د هر شیطان رټل شي کوتب علیه فرض کړی شوی دا په د باندې انه من تولاه اے د تمامه دنیا خلکو کای تاسو په شکه د باسنا واوري فإنا خلقناکم فاسمعوا واوري دا خبره منګه تاسو پیدا کړی د خاورینا ثم من نطفه بیا د نطفه نه من اصل ادم هم د خاورینا پیدا کا به هر انسان د نطفه نه پیدا ثم من علقه وړوکه وړوکه د دنیا نه لاړ شي ومنکم من یتوفا دا خو الله دې کنه څوک پر عمر ته ورسي څوک مخکې ځواني ځواني کې د دنیا نه واخلي وکم من صحیح مات من غیر علت وکم من علیل عاش حین من الدهر وکم من عروس زینوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر واده د پاره به تیاری انتظامونه به د واده شروعي خبر باندې چې زبر د دنیا نظم او دا ارمان به می پورا نشي ومنکم من یتوفا باید سوکا غدي چې مخکې لاړ شي د دنیا نه چې نه پويږي پس د علم نه پڅ شي ډېر خيار بابا او خيار خبره به کولې نه هغه نه پويږي داجي ته نه پويږي بابا جي ته نه پويږي اده وسم په هوش کې را نه غي شغن وسه چې زما په مخ کې پیدا هغه بچي زما په مخ کې پیدا نن هغه ما ته وای ته نه پويږي ستا دماغ کار پرې خو دې باجانا ساده توب خبرې کې خدای وسم پوی نه شو دی وسم په پر دو بریتونو پورې نه خته الله د سعد رضی الله تعالی عنہ نه منقول دي چې دا دعا وړه رضی تا کولا او په خپل هر بچی باندې به دا دعا یادولا یا اهتزت معنا خوشاله شي خوشاله سمانه ده من تر تازه شي وربت اور او پړسیږي اهتز په معنا د خوشالولو لکه اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن عباده کله چې سعد ابن عباده د دنیا نه لاړو نبی علیہ السلام دا سی ویلو دا الله عرش په دې خوشاله شوه یوا وانه یحیی الموت او دا الله ژوند دی کوي مړو لرا د دعا وانه علی کل شیء قدیر دا الله دې پر یو سیس باندې قدرت والا او سلورم قیامت راتلون کې دې شک نشته پای کې او پنځم یقینا الله پورته کوي هغه څوک چې دی په قبرونو کې بے دا امام نقلی دلیل نشته ده ولا هدن بے دا هدایت نقلی دلیل نشته ده ولا کتاب منیر بے دا کتاب رو خانه نامه نه وحی دلیل ور سره نشته ده ثانیه عطفه اړوي خپل سټ لرا د اطاعت د الله نه ثانیه ایت فی سمانه شو او یا لاوی انا ونقه اړوی خپل سټلرا ان طاعت الله لیوزل عن سبیل الله د لپاره چې خلق خطا کی دلاره د الله نه د لپاره په دنیا کې شرمندگی او بس کوم غدتا پر ورځ د قیامت عذاب سزاونه کې دا په سبب دا چې مخکې لګلې ستاله سنو او یقینا الله نه ده ظلم کوونکې په خپل حسبنده وګوري چې خیر راته پس کې ملاويږي فائدہ پس کې ده دین کې ده که دنیا کې فین اصابه کورسیږي د ته خیر مطمئن شي په دې باندې په دې دین کې ورته خیر ملاو شو بس وایدا خپل شي دی ښا او کورسیږي د ته سه امتحان سه فتنه مصیبت او پریشانی ان دا غي ذات خطا ته zarar نشي رسوله خو په دې بلنه کې دې ځان غر کاو تا چې یو پلان یا را ورسېګا په دې کې دې ځان مشرک لاړو ځان دې غر کا څه شی به ته ملاو نشي خو په دې بلنه کې تا ته اور ورسېږي څه کدا خو د شرک आवाज ده کنه نو چې آلته تکټ کې نو فلینظر نو ودی ګوري ده هل یذهبن چا بوزي بدا چل دد ما یغیز اغه سلرا چې دی غوسه کړي د شي چلو کا یا ځان ته زندګی کا یا اسمان تر سیوا چونو اسمان نه د الله مدد کړ دو توجیګان باندې پوښوي کنه نورم توجیګان است خدای یادې ساتي والصابئين وبدنا والنصارى او نصارى والمجوس او مجوسیان او آکسان چې شرک کړي یقینا الله فیصله بو کې د دې ترمنځ پرز د قیامت یقینا الله پر یو سیس باندې گواده حاضر ناظر دلیل اے تنګوري یقینا الله سجده لګی دتا هغه څوک چې دی پس مانونو کې هغه څوک چې دی پس مکه کې نمر او سپوږمۍ ستوري او غرونه او شجر او ونی او دواب او زین دي سر وکثیر من الناس ډېر د خلقونه کثیر من الناس وی نه نور کې کثیر مسیر نه ټول لګی حضرت انسان کې وکثیر من الناس او ډیر ثابت شه ده په دی باندې زمنا زما عذاب و من یوهن الله چاله رچ سپکی الله نو نشته د پارا سو کې عزت ورکوونکې ورنا الله ولقد کرمنا بنی آدم بنی آدم ته هم ډیر عزت پیدا کړي عزت مند وي ولې سپک او سپور شي ولې ذلیل شي او پاګه جانماز چې تو درې دې نو بس کوم دې ځان لدې کارو کتو نه نه حرم حرم دا سنه ده چې او بابا به پکې ولاړی یا څو کوئی چې زدا سیم زدا سیم بس ته خدای کور دې شکل وراله بس کوم دې ستا کور دې بل هغه سړی مبتغن فی الاسلام سنت الجاهلیه چې په اسلام کې د جاهلیت طریقې راولي په اسلام کې د جاهلیت طریقې رایج کړي په اسلام کې د جاهلیت طریقې رایج کړي په اسلام کې د جاهلیت طریقې په دنیا کې خوري او دریم نه حق قتل والا دا الله ته ډیر مبغوث ترين مخلوق دی و اذ بوانا